د سورت تین د دیرشمی پاره نه ستاسو مخکې ما تلاوت کو د سورت تین مقصد ده ترغیب فی التبلیغ دا الله دین په سي طریقه مخلوق ته ورسوا او دا الله د دین نه مخلوق خبردار کا په دې باندې سورت کښې څلور واقعات ذکر کړي چې څرنګه دې څلورو پېغمبرانو دا نه چې نورو نو خدا اولو العزم چې دې څنګه د الله دین په سي طریقه رسول او هغه سي دین په سي طریقه مخلوق ته ورسوي د هغوی بیان کوي او د هغوی ځایونه هغه هم شاید کوي ابراهیم علیه السلام عیسی علیه السلام موسی علیه السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړو ډیر قیمتی ډیر معزز وو ځکه چې د مقابله او د دې تکالیف په نسبت د نور انبیانو ډیر سخت وو ځکه موسی علیه صلوات و سلام د دشمن دا ډیر زور او طاقت ظاهری لحاظ سره فرعون ټول ملک او حکومت عوام دا خلاف ابراهيم عليه السلام دا غبلار او بادشاہ زورور د دنیا په لحاظ ټول مخلوق خلاف تر دې چور ته په دې دین او په دې مسلې د توحید رسیدلو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ټول عمر کې وعده نه وکړي د الله دیني په سي طریقه مخلوق ته رسول او الله هغه به اوچت کړي ژوندې دي بل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیتون ګورا ونه د خونه دا چې د خونه تیل سره قیمتي د زیتون تیل په 2000 یو لیټر ملاوي 2000 په 2000 یو لیټر د سره قیمتي دي عام کوکینګ آیل 4500 باندې لیټر دی چې ختیلی او دا 2000 باندې قیمتي دي ځکه ګران دي ښه په ګمراه يي ښه په د هغه باندې چوکټ باندې منګول لګي د هغه په دربار او په چوکټ به هغه به ښکلی هغه نه به غواړي د هغه په نوم نظرونه او شکرانې پیش کوي موږ هغه ته ګمراه ویلی شو وایو ته پته نه لګي بیا به څه را مدد کول او بل شکرانه او نظر پیش کول دا عبادت ته او عبادت د بل چا په نوم پیش کول دا شرک او کفر دی ته د بل چا په نوم چې دې کټ پیسور کې تا ته پوس کړي چې دا جایز دی او که جایز نه دی طلاق باین باین وی جدا والی ته په د خزه جدا شوا سو پوری د نکاح نه د تازه کړي د بخزه ته نږدې کت نه کوي کنيز دې کت کوي او نکاح تازه نکړه نو دا غي نه رست سور بچي حلال نه دي هغه حلال بچي نه دي تاسو کوي دا سی پیر وایا پیر بابا پیر بابا او پیر بابا خو زمانہ مولوی صاحب دا خبره کله کوي چې مولوی صاحب دا وکړي ما متي هغه له ورکوي مولوی صاحب که دا خبره کوي سرسیا هغه له ورکوي مولوی صاحب که دا خبره کوي تنخوا د میاشت هغه له ورکوي ماله دی دا کې کنه موږ د جمعات د پاره چغي وو لکه جمعات چونه کا جمعات رنگ کا دا نه کینو ما خلا پرې مو خلا پرې دا نه کیدو سمره په خاص کې خسته حال کله نور خسته جونګړه خاله خو د توحید اواز خیژي له دې ځای نه انشاالله د توحید او د قران هغه چغې له ځای ځای نه روانې دي او خلک پرې سیراب کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې حدیث د بخاری کې راځي صحابه وي موږ نبی علیه السلام داسې حالت کې لیدلی و چې په اوبو او په خاورو به سجده کوله خټو کې په خټو کې به یې سجده کوله، چکړو کې به یې سجدې کولې. چک پرې نه و. د کجورو د پاڼو نه چک جوړ و، صرف سوری د ګرمۍ و او باران نه بچ کېده. نن مدینې منورې جومات ته وګوره، دا به هم داسې اباد و، یا به موږ یې یا به نه یې. د توحید ځای نه الله چرې نه پرېږدي یاسر خان. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا خو اواز به پکې د بل نه کېږي انشاءالله. نو ګورا پیدا محمد خسته خبرې کړې اېره وې دوی نه مني مړه اولیا اولیا مونږ هغه داتا گنج بخش لوی ولی دلاور سید علی حجویری رحم الله خلقو ته د سماله کوئی خزانو داتا ورکولو والا گنج خزانه بخی حالانکه د هغه کتاب دی کشف المحجوب دا کتاب دی کشف المحجوب په کشف المحجوب کې داتا صاحب لیکلي دي په فارسی کې دي وای تا ته خلق داتا وای چې د خزانه خلکو لور گئی او زه فقیر ملنګ زما پلاس کې دی وی وربشو نه طاقت نشته دی وی وربشو نه خپل کتاب کې لیکلی پنجابیان وګوره مخلوق پې دا سم دی دا تا دی او دا تا دی اور کولو والا حالان کې اخو پرې دا ته پیغمبر پلاس کې طاقت د خزانو نشتا پیغمبر لاس کې سورته انعام یو کم چې خزانې یې هغه سره دي نو ولې په انبیاو خزانې نه رالیږلې ولې په صحابه او خزانې نه رالیږلې ولې خلکو ته محتاج کول موسی علی السلام ولې د ګډبا جوړاو فرعون ته ګوره دشمن دی موسی علی السلام ته ګوره د الله دوست دی او شپون کې دی ګډې په منځورې سره خزانه غنه شوړ کوله لږې لږې اوبه ډېرېدې ډېرېدې چې نه شول زر هاجر بي بي حدیث د بخاري کې په روایت راځي هغه هاجر دا اوبو نه ګټې چا پیدا کړې چې دا اوبه رانه یو خوا دې خلاړې نه شي چې زما او زما د بچي وشي که دا هم ختم شي نو بیا به څه کوم زه خو صفا او مروه ډېرې کې مې منډه والی خپيپلا او سرتور سر به روان وي او بغير د ګنډلو شوو جامو هغه احرام کې او منډې به وایي هغه ځای کې هغه لا تخوف وایي به چاپېره شوې د هغې نه ګټې چینه راووتې ده او د هغې نه اوبه غسکلې هغه داسې چې راله نو مور یې چې وکوي زمون زمون اوبه دي اوبه زم دا زم زم داغې نه جوړ شو زيم زم زم شو اوبه دي ووه زم زم روان دی او لا روان به يي دا د جنتونو چينه ده زم زم هغه زم زم حديث کې راځي کچرتا بی بی حاجر داغه نه غټه چا پیرا کړي نه وي نو دا داسي او بوي چې دا په ټوله دنیا کې ګرځېدلې بیا چین شو بیا کوې شو اوس هغه په کدا سه ماشینان لګولې پته مې لګی چې کوې کوم ځای کې دی وغیرہ ټوټې او بمبې لګېدلې دي مدینه ته روان دي دارنګې مجر قبا ته روان دنیا ګډ ګډ ته روان یو بن ختمي زما استاد چینی نیرونه وچی وول کی جمی کې هغه داسې چې نه دا نه په جمی کې وچی او نه په وړ کې وچی دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده چې ما ته الله ویلي وي دا چې الله ویلي دي هغه داسې اوبه چې هاجر او بچي به وڅکلې نو هغه به مور هم شو او هغه به تنده هم ختمه شوه زمزم داسې اوبه دي حدیث کې راځي چې څوک وایي زه د زمزم په اوبو باندې مور شوم دی منافق دی په زمزم په اوبو مړښت نشته دا سکه او ګوره چې څومره سکي د امتیازو پته هم نه لګي لس ګیلاسه وڅښه، شل ګیلاسه وڅښه، خو دا به نه وي چې ما له اودس ماته راغی، دا غذا وګرځي په بدن کې، ځکه دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده، رب اجعلني هذا البلد، الله دا کلی وګرځوه، وارزق اهله من الثمرات، الله دې مکې له. مېوې ورکه داسې مېوه ورته د زمزم ورکړه چې هغه ډېره خوږه ده او ډېره مزې داره چینه ده الله دې زمونږ ټول د هغه چینې نه اوبه نصیب کړي او الله دې مونږ ټول هغه ځای ته بوځي چا چې په رښتیني کار د دین کړی دی د هغه د اولاد الله حفاظت کړی دی درستنو خلکو الله حفاظت کړی دی ابراهیم علی السلام انه کان صدیقا نبیا الله دې رښتینی پیغمبرو نو او الذي وفا زما احکام پوره کړو نو ما دا غد د بچو داسې حفاظت وکړ چې ما او له وبد زمکه نه راوخې جوړې او په مې له غزام کړه او په مې له وبو هم کړې د دوارو کار مې ته وارسته کوم خلکو چې د دین بهترواله بیان کړي خلکو ته د دین کار کړي دي دیني منلې دي زده کړي دي رسایي کړي یا ساتي دا یو دا د بچو الله حفاظت کړي دا د څوک نه وي چې زه به څه خورم نه ابراهیم علیه السلام ښځې په کانو کې څه خوړل بچی پیدا شوی څه خو دا واقعیا ښایسته نمونه ده زمونږ دپاره وګوره په هغه ځای کې نو هغه ابراهیم علیه السلام د الله حکمونه پوره کړي او د خپل ابايي ملک تختونه يې پرېښودي وو او عراق نه تللی وو شام ته، نو چې شام ته د الله د دين لپاره لاړی، نو الله ورله د ځمکې نه چينې زرغونې کړې او د هغې نه زموږ هم پرې فېدې حاصلې او د دنيا تر اخرې زمانې پورې تر قيامته پورې پرې خلک فېدې حاصلې. هغه ابراهیم علیه السلام رښتینی کار یې کړی و، د شرک رد یې کړی و، د پلار مقابله یې کړې وه په شرک کې، د بادشاه نمرود مقابله یې کړې وه، خپل ځان ته یې نه و کتلي، ځان ډېر خوږ دی، بچی ډېر خوږ دی، ښځه ډېره خوږه ده. حدیث کې راځي، سخت امتحان د انسان د هغه په اولاد کې، د هغه په نفس کې او د هغه په مال کې زراوله. بچي کې، نفس کې، په اولاد کې او په مال کې چې کامیاب شي دا انسان دا ډېر لوی انسان دی او دا یې په انبیاو راوستي او هغوی کامیاب شوي وو. الله وایي بچی حلال کړه، وایي لبیک، بچي باندې چاړه یې ایښودې ده. الله وایي ځان وغورځوه اور ته، ځان یې ځان ته اور ګذار کړی دی. الله وایي ښځه پرېږده په خوش بیابان، یا الله لاړه ما ورته ها ګیټونه شته دیوالونه شته کنټه تار شته الکه مانځه د نشد دی یاره کور مې خوشې دی کو جمعه ته د شپې لاړم یا سار د وخته څو ټاکو نکی ستا خو بیا هم کور شته دروازې شته کنټه تار شته د ابراهیم علی السلام د کور دروازه او د کنټه تارو پډاګې بي بناستا او له هغو سره بکسه وه او له هغو سره ډالر وو او له هغو سره جایداد وو او له هغو سره پیسې وې، په الله یې اعتماد وو، نو الله یې څنګه اعتماد ها په هغې الله وله څنګه رښتیا کړه، زموږ په پیسو اعتماد دی، په ګاډي اعتماد دی، په کور اعتماد دی، په ټوپک اعتماد دی، نو سره دې اعتماده په موږ خلک راځي او زموږ ډاکې کوي. سره د کېمرو نه، موږ کېمرې هم له ګوري چاپېره، سره د هغې نه زموږ اعتماد په هغې دی او زموږ سره د هغې نه موږ له شوکي خلک کوي، د هغې په دې څیزونو اعتماد نو اعتماد پرد او حدیث کې راځي، لو انکم توکلتم علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا موږ خو په پټي یو، په ذمه دارۍ او په نوکرۍ او په دې اعتماد دی. الله دې زموږ په الله اعتماد وکړي. اوس اسباب دي، استعمال یې کړه، توکل پرې په الله کوه، اعتماد پرې مه کوه او نور ذرایع دي، اسباب دي، اعتماد په الله وکړه. الله په دوکان کې مال خیر واچوه، الله په دې پراپرټۍ کې مال خیر واچوه، الله په دې ذمه دارۍ نوکرۍ کې خیر واچوه. تین تین لاک د یو یو تنخوادار تنخوا زما یو افسر لیدلی او په هغې کې هغه چغې وباسي. خدای ګواه دی چغي وباسي جان سلو پنځه به چیرې تین را پیدا کړي زما په دې گزاران دي اعتماد په پیسو دی اعتماد په پیسو لري هغه نه درې لک روپۍ الله درې هغه تخکار کړی پوه شي الله دې زمون اعتماد په الله جوړ کړي ابراهيم عليه السلام اعتماد په الله او داغه د بچو څنګه حفاظت وکړو